یو طریقہ د بابا آدم نواله د نوح علیہ الصلات والسلام پورې وا دیمه سلسله د نوح علیہ السلام نو شروع وا تر جناب حضرت موسی علیہ الصلات والسلام پورې وا دریم سلسله د موسی علی السلام نواله تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې وا د انبیاو د دې دریو طریقو منصب او کار سو داغه مشن د بابا آدم علی السلام نواله تر نوح علی السلام پورې مخلوق کې شرک نو په مخلوق کې کفر نه و وحدانیت الله ټول مخلوق الله یو غاڼو صرف د اعمالو کمیو لاغه الله فضلس پشت کې انبیاء علیہ الصلات والسلام په دې را لګل چې مخلوق کوی چې دا کارو کې دوه ثواب دی دا کارو کې دوه ثواب ملاوي منځ کې دوه ثواب دی خیراتو کې دوه ثواب دی دا عملو کې خیر خیر کې دوه ثواب دی په مخلوق کې رد منکر زکنو د منایو نه منکول زکنو چې منایو نه غلط سيزونه چا کول نه سبب د فضیلتونو بیانو چې دا دا کارو کې دوه ثواب مې ملاويږي به چې کله د بابا آدم علیه الصلاۃ والسلام آخري پیړۍ داغه نه شروع وا د نوح علی السلام د مخ کې پیړې ختمې دوه والا فاغ خلقو کې شرکیات شروع شو آد آدم علیہ الصلات والسلام نسیو بچی ورته چیو هغه دې نیکان خلقو قران داغي نمونه غسري خود سوا یوز یوک نصر نو چې کله با غنه کان بندګانو خلق با ست تکلیف راغې د دعا د پاره باغې لرالل چې موږ ته دعا وکړي چې الله دا مصیبت زموږ نه لري کی او دا خبره ده یو مصیبت ده تکلیف ده او د علماء نیکانو حال لاشي چې دې مونږ ته دعا وکړي نو دا سبله خبره نه و په دې طریقه با هغه له خلک راتلل چې کله هغه د دنیا نه لال او مړ شو هغه نیکان خلکو چې هغه د دنیا نه لال وفات شو خدای د وفات نه رسو خلکو دا غي مجسمه جوړ کړي چې اوس بس کو هغه خلال نو مجسمه جوړ کړي دوغ سوا یوز یوک نصر او هغه مجسمه د خلک ته هغه نه بچا پیړ چولې دا هغه به خلول د دې په برکت باندې او د دې په وجه موږ داسې ملاویږي او دا کیږي بارا لغا دول عام شوی چار کور کی مجسمه جوړه شوا هر گرانه کې دا یو یو وا یا چوکونو خارونو کې شوا یا شیطان راغې بېمانه وسب یو ځای بل ځای ګرځي خو کورونو کې مجسمه جوړې کوي او په خپل کور کې به تکلیف راځي دې ته باواس کوي خو دې نیولې د دوستانه لپاره اجدا دوستانه پیدا کړي داغه سره پیدا شو چې هغه مینه داغه سره مناسب نه و هغه مینه صرف د الله سره وا چابو ته سجدي کوله چابو ته رکوعان کوله چابو ته چاپیر چولندې کاو نو چاغه زمانہ رالا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام زمانہ الله د پیغمبرانو مشن بدل کو نو لس پیړو کې سل امر بالمعروف نوح علیہ السلام نه دوه خبرې شوې یو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ځکه شرک شو خداګه د اتفاق د ختمولو د پارا الله د پیغمبرانو مضمون بدل کو چې دوه خبرې او سره کړې یو شرک او بل دو فضائل او توحید مسله عادیانو ته حضور علیہ السلام لے گلے او اغم ویلا تو خبرے یا قوم عبد الله مالکم من الہ غیرو ازما قوما بیا عبادت ټول اقسام الله لو کوي سوره چې عبادت اقسام دي کې عبادت بدني دی او کمالي دی او په دې کې پیغمبرانو دې نهاد کوشش کړو چې کم قوم کې مکمل کا شک پیدا شو نو هغه د پاره به الله داسې پیغمبر ولېګو چې هغه د چا پروا نه وساتلې بیا نه د بادشاہانو د مرغ شو نه د وزیرانو نه مروب شویو نه د قومونو نه مروب شویو او نه د خپل ملګرو پروان نه وساتل پدې پیغمبرانو کې یو داسې پیغمبرم تیر شوی دی حضرت موسی حضرت ابراهیم علی السلام چې پلار مخ ته ولال او د پلار باندې مراد کړي پلار ته وای ساته پیغمبرم تیر شویو قوم ته ولاله سورت شورا کې شعرا کې او انبیاء کې راغي بیان دي سورت کې راځي قوم ته وای اذ قال لقومه قال لابي وقومي ماذا تعبدون قوم ته وای او پلارا قومه تاسو د عبادت کوئ تاسو د مددګارانو داغه نه پس هغه یو یو خو موسی ابراهیم علی السلام یوازې دی دا باندې اوس الحمدلله جماعتونه جماعتونه دي ملګرتیا دا ابراهیم علی السلام حکومت کې आवाज یو پلان مخالفو قوم مخالفو بادشاہ مخالفو سوال راځي چې ابراهيم عليه السلام کله کله انسان دی هم زموږ غوند انسانو خداغه دې تعلق رب العزت سره و لا تعلق ارث شلولي او په مسلې د دین باندې ها ابراهيم عليه السلام تعالی یو ځل سوې اره تنګ چې زما یواز سو کوم نامو چې زما یواز ما الله وې ان ابراهیم کان امتن قانتا لله و ابراهیم علیہ السلام تیوی وزان تیو موایا ته جماعت او ټولګي باندې ما حساب کړي تیو جماعت بہرحال خود جهاد حکم نو پدې کې صرف مسله د توحید وا اورد د شرک او بیان د فضایلو بیا چې کله حالات بدل شو او خلقو نه منلا مقابل کرالل الله د موسی علی السلام په زمانه کې حکومت کې د جهاد حکم راولېګا جهاد حکم نو ویل چې جهاد کو د ناکار خلقو سره الله حکم رو لګا نو قوم ډیر بیکار ما دې کې راځي تو ته وای وې موسی علی السلام زته ها فضا انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون ها نو دا وخت نه سلسله جهاد شروع شو او دا به تر قیامت پوری الجهاد ماجن لا یوم القیامه دا نه ختمي ځکه بل پیغمبر نشتا پیغمبر نشتا کم حکم چې په پیغمبران په زمو په پیغمبر راغله هغه حکم باطل او دا به تر اخیره پوری او دا درې سلسله د پیغمبرانو وي د دې ټول پیغمبرانو خلاصه او نچول کوم خبره یو سره وي ټول پیغمبران الله هټیتا یو سلسله و د آدم علی السلام نه تر نوح علی السلام پورې دغه سلسله د نوح علی السلام نه تر موسی علی السلام پورې موسی علیہ السلام نه درې بسل سره د جناب محمد رسول الله زمون یقین دی دا زمون یقین دا چې پیغمبر اخیری قران اخیری نبل کتاب راځي او نبل پیغمبر راځي قصور د دې عقیده وی چې بل کتاب او بل پیغمبر منی اقتی کافر دی دغه قران د دې مسلې بیان کړي انا خاتم النبی لا نبی آبادی حدیث کې راځي او سورۃ عذاب کې وایي ولکن رسول الله وخاتم النبیین زمن پیغمبر پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ټولو پیغمبرانو مہر دی مہر په دې باندې مور لګیدل د انبیاء او د نورستو بل پیغمبر نشتا لکه چې په یو پاکه باندې مور لګي چې دا هغه نورستو خلک لیکل کوي ودا د بل چا لیکلي کوم ځای کې سټیم لګیدل دا هغه نورستو لیکل هغه غلط بہرحال ما چې کوم آیات کریمه لسته ده داغي مقصد دا ده چې د ټولو پیغمبرانو لوب لباب او حاصل دا خبرې دي الله زمون پیغمبر ته وی پیغمبره چې کومه خبره می ستاله مخ کې یو لاک 24000 یا 28000 ها کم بیش زکا پسې تعداد باندې یو الله پوهه دی سورۃ ابراهیم کې راځي کم و بیش پوی کدیش سیوائی کدیش کمی ذکر اللہ وی پا تعداد بانی زپوئے گم او دا چه کم علماء ذکر کئی علماء نو دا تخمینن حساب لگئی تخمینن نو اللہ وی اے پیغمبر سالمخ کی چه سورا پیغمبران مالی گلی مقصد دو خبری وی یو نوم دې الہ الله چې دې معرفتو کی د دې شناخ مخلوق ته کی چې الہ چاته وي الہ سوک دې او دویم دا الا انا فعبدون او دویم دا چې زما عبادتو کی عبادت فاغت رکه چې دایره فاده ما خپل رسول الله لګلو پدی امت کې زمون جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه عبادت چار کړي څنګه موږ کړي څنګه زکات ور کړي څنګه حج کړي څنګه خیرات کړي څنګه او دسمات کړي څنګه خوراک کړي څنګه معاملات کړي نو پاغه طریقه با معاشي زندگی معاملات عبادتي بدني او مالي کې رضا طریقه نه منم تاسو خبرې اوس اله ستوي نو موږ په لا اله الا الله موږ معنا کوو نشتره معبود برحق سوا د الله دا معنا خو منګ چتنی جوړ کړه ګډ ورشه نشته پښتو معبود عربي مگر اردو ها سوا د الله نه سوا فارسی ټول پښتو عربي اردو ګډ وړ شو په دې خلک نو عوام څه پوي نشته معبود بر حق سوا ده مگر یا والله نه نه د دې معنا تفسیر ابن عباس په تفسیر د سورته محمد 19 نمبر آیات کې د دې الہ معنا کړی دا فعلم انه لا اله الا الله دې معنی کړی دا عبد الله بن عباس هغه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زیو او نهاد قابل نهاد خادم د پیغمبر پاک د ترزوی چا خدمت کړی د ترزوی زستانه څه کم خو نه ما تربور دې کړ تربوري تربور ته چا خدمت کړي هغه ته خادم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې هغه په دخلې نه توخل محبوب نبی علیہ السلام د بلیکل دبا لیکل دری صحابه کرام دی په صحابه او کې ټول سب تاجونه دي خدای داسې صحابه دي چې داغې نه زیات احادیث نقل دي نور صحابهونه زیات احادیث نقل دي حضرت انس نه زیات احادیث نقل دي حضرت ابو هريره نه او زیات احادیث نقل دي عبد الله بن عباس وجه سره نورم دی خودنه زیات نقل دی په دې دریو کې بیا زیات احادیث نقل دي د ابو هريره نه هغه وجم تکوي انس خو زکه نقل دي هغه د پیغمبر خادم ولس کاله سفر کې حضر کې شپا او رز هغه سره ملګرتیا وا چې کم شاګرد استاد سره هغه ملګرتیاي هغه علم ډېر خزده کوي خوش چې خدمت یې کوي نو دا باغ ورته چې خدمت کوي وې زه په کریم ما لاس له وبلې لوفر دی وای کنه وای حضرت انس لوفر علی اعوذ بالله اخو مور معشوم راوسته محمد سره لګول صلی الله علیه وسلم چې دا بستا خدمت کوي دا بستا خدمت کوي هغه بستا خدمت کوي نبی علیہ السلام به شکا نما بچی دی خدمت سره سره به هغه علم خودو هغه علم خودو هغه داسې اواله انس جلال حسن زمنګ د امام ابو حنیفه دیر زله ملاقات شوه دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو دا غره ځکه حدیث نقل زیات چاغه دا غو ملګرتیا کولا سفر کې حاضر کې ها شپا اور خدمت خادم غوی دا غسه دویم عبد الله بن عباس رضی الله عنه هم دا غره رشتہ دارو او چاغه بسوی ناغه بلی کړ دې کاتب او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم یو شاګرد لیکل ډیر کوي د استاد را خبره هغه پاتې کیږي رسولو او دریم صحابی حضرت ابو هريره ابو هريره او ابو هريره اخیری وخت نصیب شوی او د حضرت سره او چې کله د حضرت سره بیعت کړي نو په دنیا ته نو کتلی دنیا پر خو دی وا پیغمبر سره موجودو چا ورته وي ته سکار کا سب دنیا نه کې تجارت نه کې زراعت نه کې دکان نه کې پټه نه کې نور سو وینا سماله کې غونډه خېټه را معمولی غونډه چې پیغمبر سخري هغه زما کافی کی هغه چې سره خوراک دې لاغه سره کېدم بازار خوراک زما د پرم کافی ده غونډه بس زما ده کافی ده نو چې یو سره دنیا پریری معاشي زندگی خایس اصل د دنیا پریری او دین پسې دین پسې ولګي هغه لا بالای د نصیب کوي په دې زمانه کې مړه دا مولیا نو ګورا د دنیا کار کسب نه کوي منګلو چاو د پاریالم کو دکانونم کو ذمہ داریالم کو نوکریالم کو بیا تر سره کیږي نه مولیا زمونږ نه خوري خوس کی خاوندې هیڅ کسب نشته د ابو هريره سو هغه ژوند دې تیرې ده یو ځل اورس په داسې حالت کې راوسته او چې نبی عليه السلام د مدینه منورې گورنر کو سما دې کو یو ځل نبی عليه السلام ابو هريره صادر خور کا صادر خور کا داسې حدیث کې راځي اولا سوچت کړه وایو غوښته وغوښته او بیا وی ابو هريره د ساده سلور په اوس کرا غونکا او په سره کړیدا سینې سره جوخکا ابو هريره ویا ساده چې ما راون کو د سینې سره مې جوخکا د هغه نرستو چې کومه خبره به د پیغمبر نه اورېدل د زمانه بیان د یې را شوی چې پیغمبر سوي دي مخله نه او خلی دي نو تر مرګ پورې بیا زمانہ خبره دا غیر شوی نه ده داسې حال او ها عبد الله بن عباس یو ځل تله وو نبی علیہ السلام او دسما ټیکاو عبد الله بن عباس لوټه ډک کلا او کې خدا دا او دسما ته زینت حضرت روزي په دې باوده سکی غیب شو ریاکاری خشه نه دی ریاکاری پته نو چې دا لوټه چای خو دې ما ته نبی علی السلام ته پوس کړي دا دا دسمات نرسو دا دس د پاره دا وب مال چای خو دې دی چاوته عبد الله ابن عباس خو دې دی بیا غب شو موږ مخه مخکې کیږو بیا کاری کو نه نه زکوتا علماء و محدثین لقب ورکل رئیس المفسین عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس دار صاحب اخفل پل صفتو خدا در صحابو ننقل حدیث زیاد ذکر رازی او یو مجرم وی سزا یافت وی د جیلونو سره سر وی اگر آبار کې او پایسته کې کې نه دا کار الله ستاره دا د بل چا نه دی ګور کنه د دنیا کې څه کیږي هغه مجرمان سزا والا غا پایسته شي او هغه بادشاہان چې بادشاہان وی نو هغه مجرمان او سزا یافت شي د زلقانین حکومت د دیندارې سره او د صحابه کرام حکومت د دیندارې سره فلوي تعز من تشاء عزت ورکه هغه چاله چې خو خجستا اصل عزت ورکه مال په وجه سپک شوی دی چې مالی د بيدینۍ دی مالی د سودونو دی مالی د حرام او د ظلم او د زیاتی دی او عزت مندی په غربت و ملاویږي تفسیر ماور دی وای زکه چې غریب وي نو دین ته اوسګار وي چې غریب وي هر کار دا صحیح دی او ګوره چې څومره منګه ګورو کنه چې غریبی نو دی خی چې نو باندې مال ملاو شي کنه شیطان په دوانه کوشش شروع کی نورم کوشش لکه سودونه وکا رد حق وا او چې نو باندې په طرحه حاکمیت ترسیږي کنه خلکو حقوق بیا ځګنی نبی علیہ السلام صحابو توی صحابو تاسو حکومت مالے ما صاحب توی تا حکومت مالا تو دا مالا زکاة تا حق نشی پورا کولے حق نرزان کار دے پورا کول دو دو چاگه سے ہوئی حقونا پورا کری دی ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ چه لس کال حکومت کرے ہو ججان عدالتون بدق سک اسب کرسو بناسو فیصله نو چا راوړې و دا چې عادلو فیصله نو چې چا راوړې و ظلم نو زیات نو سبا کو چې عدالت لار شنو توبه یو ذل الله او نوم تاریخ کې راغله عدالت بیا تر مرګ په خلاصې نشته او هغه چې کله طواف شروع کا چاپیر گارد ادراو چې زما د طواف په دوران کې څوک مر پرې دی طواف ته چې پیغام په خپل طواف کوم ځان لا یو بدو لاغه د عربو غریبو بیکاره کپڑے چولې وي او هغه راغې دا غګاد د پولیس هغه ډېرې وښلولا او دنګ لاله تواب باندې شروع شو او دې بادشاہ چې بنته ته وې وې ظالما دا بار ظلم او جاته دې لکاو چې د الله په کور کې دې ظلم شروع کړي دا خو دا الله کور دی خلک ولې منع کړي دا تیرا شولې د پولیس چاپې د حضور دی خو خلک نه پټي تواب نه خلک بند کړي تواب نه خلک ولې بند دي تخپل تواب کوا خلک بګي خیر ها اغله اخو بادشاہ او غا سپېړې ولور کړه هغه ذمہ دار له سپېل ورکوي څو کې ما سره خبره کې زه باب صاحب او ساده حالت ته وګوره ای واجز بدو سره یو ما سره خبره کې او زمانہ مخ کې مخ کې دي زمانہ زیب مخ کې دا به عزت زما کې او دویم دا سره تاسو څو کې چې ما سره خبرم کې چون کیاته امن ده فمن دخله کان امنا هغه بدو هغه زمیدار بدلوانه غسته ده اته خو پتا وا چې د الله په کور کې به بدن نه لري ثواب ختم شو هغه بدو راغی حضرت عمر هو دفتر کې ناستو وای حضرت مال جبل الله دروم بادشاہ د الله په کور ته طواف دوران کې سفر را کړی دا جرم خپل پیش کا فاتح کړه ایف آی آر شو ایف آی آر ګورا هغه پسې کله هغه ایف آی آر وکړه نو حضرت عمر رضی الله عنه د سپایان ورېګل او بیا پاره واره راشه دا و تفشیش وکړ د سګیر شو نو کو دا او کا بس هغه به یې راته هو هغه ته وی تاسو له سپېل ور کړی باندې ویاو نو ولې چې د زما بیزتی کولا سی بیزتی کړی ته لا ته ټولو هر څه ورته کړی وا وینا و یو خدای دا سب پوښلاو یا پیرا ما گاډ درول پولیس زه دنه طواف کوم چې څوک راځي نه او دویم دا د ماته مخه مخه تا کېدا خبره ماته کوله دا الله کور دې ظالم خو ظلم پورې کړي ولې دا الله کور دې بند کړي یو ظلم خو لا کړي دیم ظلم دې غریب له سپېړه ور کړي دا خلک راغې حضرت عمر ته وی عمر خیال وکا دل تو سزا ورنکه دا خو د یمن بادشاہ دی مرتد شي معمولی سره نه دی وزیر نه دی بادشاہ دی مرتد بشي دین نه بواوري حضرت عمر وی دا غلایاو دی کو دا ټول دنیا بادشاہان د دین نه اوري نو واځي وړي پروا مې نشتا یو د الله قانون پر هودل آیت تیار نیم ځکه ما تعالی حکم کړی دی او هغه ذمہ دار اجس ته ویلا شاه خپل بدل ته والا څنګه والے هغه څه بدل ته والا هغه بل بچو ته پیړې ول ورکړه وې زو تراسه یا لاسه مکوا څنګه د ګاد او د وزیرانو په مخ کې هغه سزا ورکړه حضرت عمر رضی الله عنه بادشاہ وې عمر اعظم مرتد شوم د دین اسلام نه خارج شوم قوت دې ده یوزه تاسو زما ضرورت نشته هغه عمر رضی الله تعالی عنہ شکل بیا ایران په جنگ کې په 54 کې جنگیدو هغه د مخالفینو په د حضرت عمر په مقابله کې جنگ کړو او را مخ کې شو هغه بادشاہ وی او عمره کتا مال سپېل نه راکړې مون بس تا په تعاون کې جنگې ان ستا مقابله کې جنگيږم داغه سپېړ په مقابله خلاف کې تا مال سپېړ را کړی و حضرت عمر د आवाज په مقابل کې میدانور جنگيږي تم په دې کې جنگيږي پروا نشتا خوش نن کدو عمر نوم یادېږي نو په ذات عدالت باندې یادېږي عمر عمر ابو بکر ابو بکر حدیث کې راځي چې کله نبی عليه السلام وفات شو ابو بکر زمانه کې ډیر جنگ او جګړه فتنه شروع شوه چا دا خلکو تایید شروع کو چاہے د نبوت داوا کړي والے کا مسلمه الکذاب پیغمبر په وخت کې داوا کړي و صحابه ختم کړو سربرای لیډر مسلمه خداغه ماته هو خوشاتاري فاغه جماعت کې شامل شو چا د زکات نه انکار وکړ چا د صحابه د ابوبکر په صاحبیت باندې ایمان نه ورو چاو ته زمونږ خلیفہ پیغمبر ته موږ ته خلیفہ پرې هو دی هغه وی زما جواب کوم دا خلکو سره هغه زمانہ یو پسکولی په زکات کې منع کړه هغه زکات چې هغه به پیغمبر له ورکاو مال نه راکې زما دې قسم زبجاکم لقاتلن خامخ زبجنګي کوم دې سره هاي خپل عدالت نو پرې خو دې زکه وای کې امن او امانو الله زمو په حال رحم وکینو که یو مجرم له سزا ملاو شي په چوک کې دولا وزیر الله ماشاءالله حرام دې کو سو زیاته حرام دې کو څوک ظلم وکي حرام دې کو څوک کرپشن وکي ما تا کریګو قرضې ختمو ما تا منګای برداشت کو هغه پر مزه کې جرم او پاګه سزا دا صرف او صرف صحابه قائم کړو انبیاء علیهم السلام الہ معنا د عبد الله بن عباس حواله می ته پیش کړه سره نطفه لال شي سلوي خد پس داغي نوی نه جوړ شي سلوي خد پس داغي نه بیا پندې جوړ شي سلوي خد داغي نه پس وخه جوړ شي سلور میاشتې پوره شي الله فرشتو لګي چې هغه وخه چې رحم کنا پیدا کړی دا هغه کړو وا چوا او داغه تخلیق کا مذکر او مؤنث جدا کا سترګي خلو غوګونو دا سونه برابر کا په حکم د الله فرشتہ لاله شي هغه وخت کی تخلیق پیدا کی په حکم د الله څوک مذکر کی د وخنا څوک مؤنث کی د وخنا څوک نیمګړې کی څوک سترګا داسې کی د چا سترګا دا اوس په دې نټونو باندې کله کله راځي ماشومان پیدا کی یو ماشوم مکه مالې زګر یو ځکه یو سترګا وا ځکه یو سترګا وا دو ماشومان د جوړه پیدا دي داسې دا ډاکټران کوشش کوي چې هغه یو بل نه جدا کی او یو ماشوم داغه اعلی تناسل دو دبلو دا باندې دې په دې نه دا خې مونږ ته الله ادارس کې دا تقریبا میاش مخکې به دا مسله راغلی ماشومان الله وی دا پروګرام څه چلوم څنګه هغه الہی ما نو د دې بیان انبیاء او توي ما ویلو چې دا مخلوق ته وای فیدای زما دے الہ زیما عزت زما دے ورکول زما دی یغسل زما دی هر یو چیز وربک نه می مړو لور کړي نه می ژوندو لور کړي چې بابا وسیله کا پیر وسیله کا فقیر وسیله کنا نا ما کان لهم الخيرا ما پکالا کان استمراری معنا پیدا کړي څنګه الله یو جلب صورت شورا اخر کې ټول مخالف ټول د یو کس ملا شو بچي وي په بچو شرک گزارې بچو شرک گزارې به دې چې نوې نو خوشاله و مولي سي بس را وکه وی چې بچي ملا شي اوس په خپای ما دې دې نسن نیولې وي دا یو بچی زکریا علیہ السلام غواړي الله طیب پاک بچي یو بچی دې خوش صحیح بچي تابعداري اتنا کا سمیع الدعا الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ما دا دعا قبول کړه د شپږو شنو کالو عمر کې بوله بچي ورکا بچور کولو والا زما تکلیف لور کولو والا زما عزت ور کولو والا ذلت ور کولو والا ټول مسلو حل کولو والا سبه یو الله دلال الہ ماناوا او ټول پیغمبرانو مقصد الله په دې دالګلو چې دا مخلوق ته وایي ما تاسو ته وې څوک چې د دین کار کوي دا خپل قوم ته دا مخلوقات له دې خبر بیان کې چې خلق په پیژني چې الہ څوک دی الہ غزاد دی چې ګوره دې بدن دې دانچې ته وګوره سترګو ته وګوره غوګونو ته وګوره پوزو ته وګوره غاښونو دا یو دانچه چې پیدا کړی دا الہ دی او دا د الله نه بغیر بل څوک نشي پیدا کوله او دیم انا فعبدون چې زما عبادت وکي نو په عبادت کې ان شاء الله په نفر بیان کوه